دا فلورم باب د تر شپږ سال وختم آیات پورې په دې کې به مثالونه وي او په دې کې به دلایل خمسه پنځه دلایل درې مثال به اصل کې ذکر کیږي خو دوه مثال به خو بیا به درې تقسیمي اول مثال د مؤمنانو دی او دویم مثال بیا د کافرو دی او دریم مثال بیا د د اعمال د کافرو د اعمال دی تاسو ته ګورئ الله نور السماوات والارض الله تعالی نور د اسمانونو د زمکو دی دی آیات کې به نور تقریبا سلور پنځه پیری به نور راځي پوه شو کنه اولنې نور چې د هغې نه مراد صفت د الله دی کما یلیق بشانه تعالی څوک معنی کوي په منور سره هغه لازمی معنی ده خپل معنی چې کوم نه بس هغه الله ته معلومه ده نور السماوات والارض نور د اسمانونو او د زمکو د الله تعالی بس الله تعالی نور د اسمانونو د زمکو دی مثل نوره مثال د دې نور نو توحید مراد ده ها د دې نور نو مراد توحید مثال د توحید د الله تعالی کمشکاتن پشان د اغا تاخچه ده فیها چې په دغه تاخچه کې مصباح دیووی المصباح بیا دا دیو چوي چې هغه بیا ډیره بی فائدې ولا غربیه او نو غربي جانب ته دا یعنی د نور نډیره پټم نه ده پوښی یعنی برابر ځای باندې د نور په لګیم خو ډیرم داسې نه دی بس خالص نور په دې راخی جو پریوزی داسې نه ده یکاد زیتها نزدې دي چې تیل دلی یضی اورناو کی ولو لم تمسس هنار اگر ک نه رسیدل دې ته اور نور علی نور دا رڼا ده پورته درنا نه یهد الله لنوره نو الله تعالی هدایت کوي هغه رڼا خپل تا من هغه چاته یشاء او چې را دی وشي ويضرب الله الامثال بیان الله تعالی مثالونه للناس خلق تا والله بكل شيء علیم الله تعالی پاره او سید باندې پوهه ده دا آیات چې په دې کې دا مثال دی او دا وی سال چې په دې باندې بیا خلکو تفاصیل لیکلي دي شارف الدین سے په دې آیات باندې تفسیر لیکل دی کتی او رساله لیکل ده آیت النور ورته وایي او هغه په دې کې شپېته تفاسیر را نقل کړی دي په دې آیات کې شپېته تفاسیر په را نقل کړی دي اړیر وګړه راغله ده خو به هر حال دي دا کې دا مثال آسان غونې تطبیق کول پکار دي ځکه ګران مثال هم ده آسان نه دی ګوره دی ځای کې الله تعالی مثال ورکړي د نبی علیہ الصلات والسلام او دا مثال په مقابله د منافقانو کې چې منافقان منافقان دا د توحید او د دعوت دا رڼا مړول غواړي نو چې هغه یې مړی نو دا هغه په مقابل کې الله تعالی نبی علیہ السلام مثال بیانوي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مثال یو پیر به د نبی علیہ السلام سره لګو بیا د دعوت سره لګو بیا د داعی سره لګو دریو سره لګو نو مثال د نبی علیہ الصلوۃ والسلام وې د سره دې کې یو مشکات بیان کړ مشکات مثال د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سینه ده صدا سینه ده مشکات هغه دغه توي تاقیتا چې هغه بلې خواته نه وتی هغه ته مشکات وایي بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زړه مثال د بیان کو مصباح هغه سره هغه دغه دی په دې سینه کې د نبی دغه کنا زړه کنا نو په دې تاکچه کې د نبی ته پرته دیوه پرته نو د هغه دیوی تشبیه بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زړه تشبیه چا سره ورته د دیوی سره ورته بیا دا دیوه چې دا دی دیوی ته بیا تیل وی کنا خیال مده دی دیوی کې بیا تیل چی نو چې تیل پکې اچيږي هغه تیل پکې بیا اعلی تیل د زیتون دی پاره نه په دې دی و د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې زړه مبارک کې چې کوم شی د توحید رڼا ده نو د هغه دی وی تیل د قران او د سنت خالص داغي نه دی او دا معتدل دین دی لا شرقیه ولا غربیه نه ډیر مشرق طرف ته دی چې نور په بیخي د افراط پکې نشته دی ولا غربیه تفرید پکې نشته دی نه داسې دین دی او بیا دغه شیشه کې دا دغه چې کوم دی په دې زړه کې کښتا سو خیال کړو بیا دا دیوه یادول کنه چې دا بیا صدا دا دیوه توحید دی دا توحید دا دیوه ماته توحید چې زړه دی زړه نه دیوه توحید دی پسینه کې دن نه دی بیا په دې دیوه باندې شیشه دا د شیشې تشبیه بیا چا سره د زړه مبارک سره زړه کې صفاواله دی زړه کې کلکواله دی شفافیت ته پکې د شیشې غونډه دی بیا پاره کې دنه توحید دی د دغه توحید دغه بیا د چرته نه دی هغه بیا د قران او سنت نه دی دغه مثال بیا د زیتون د تیلو سره ورکو د قران او سنت هغه کې بیا افراط او تفریط نشته دی نو هغه رڼا چې کله هغه رڼا شروع کی هغه رڼا شروع کی او دا بیا په مضبوط ځای کې په مدینه منوره کې دی چې الته منافقان نه سم نشي کولای نو چې په دغه ځای کې دا رڼا شروع کی نو بیا څه کیږي خلکو ته رڼا ورکړي کې نه ورکړي دا توحید بیا د اورم نه غواړي بس دا وخت ته اونکیم دا داعی کنه پخپلا کده خللا کولا او کلی نه کنه دا رڼای خو چې خلی پس کولا او پر بیان شروع کو بیا حسن پړق وي پوه شو کنه بیا حسن پړق کی نو بیا دا شی سکیږي دا بیا راخاره کیږي نو خلق بیا راځي دا غینه استفاده کوي خو دې لکه دا ونه ویشل نور دی المر نه دی سپګمې ونه ویله تی ویله دی ویله ولې د دی نه استفاده د نور شمه ته بلې دی شي نو شمه به بلې شي نو داعیان به خواره شي په دنیا کې صحیح شو کنه او دغه نه د مخ نه بیا څوک سشری شي بلوله دغه نه سپګمې نه خو بیا داس نه شي بلوله نو د هغه نه بیا راغستې شي استفاده ته کیږي په دې وجه باندې چا سره دغه ورکړه تشبیه ورکړه تشبیه د دې ما دی سره ورکړه تاسو به پوه شئ کنه یا دا مثال چې کوم دنه چا دی خا لا شرقیه ولا غربیه دا وی کان چې دا ونه بیا نه زیا په زیات مر لګي او نه ماوی چې افراط او تفریط کا مولوی سه وی چې په افراط تفریط د بعد ملګری پوی نشي افراط مطلب دا دی چې دا څه د حد نه تجاوز پکې نشته دی پوه شو کنه تفریط مطلب دا دی چې کمی پکې نشته دی دا دین کامل دی نه ډیر سختی ده پکې او نه دا څه دی بیخي تا محمل پری دا څه مطلب دواړه طرف ادا نه دی دا دین نه نو دا سه رڼا چې کیږي د اسلام رڼا دا ده اوس دا رڼا په شیشه کې بنده ده منافقان ډیر غواړي چې دا رڼا پوکي او دا دغه کې لکه بهتانونه تهمتونه خو دوی دې لپاره ولګول چې دا رڼا مړ شي کنه دا نبی اسلام خپل باندې شي الله او دا رڼا تاسو نشي بند اولې دا نشي بند اولې دا ردی تشبیه یا دا تشبیه چې کوم دنو د هر داعی دا واقع صحیح شو کنه نو دا هر داعی چې دی دا غس نه پشان د مشکات داغه پزړه کې بیا دن نسل ایمان او توحید دی بیا غ توحید چې کوم دی هغه باندې زړه شیشه را بنده ده بیا دغه شان ترناګان بیا هم دغه شان دا مثال نور بیا دغه شان تطبیقي یا دا مثال د چا دی د دعوت دی نو چې دعوت شي دا دعوت د ایمان چې دی نو دا بیا په داسې ځای کې پروت دی دا پروت په داسې ځای کې وي چې د مؤمنانو په ژوند کې وي پوه شو کنه د مؤمنانو په سینو کې وي نو بس دغه دعوت ته قرآن او سنت بس دغه یو ځای ته دغه موږ تشبیه راځم کټوله ولیکن دریو ځایونو باندې تطبیق وسره باقی ما ته وی شپېته تفاسیر په اشاره کوي دین څخه کړی خجی لا شرقیه ولا غربیه یکاد زیتها نو نږدې دا تیل د دې یو دی او چې په خپل رڼاو کې ولو لم تمسس هنار اگر کني رسیدل هغه ته اور خپل کسو کې لټي او کسو کې نه دا کې خو خپل رڼاګانې پیدا شروع کیږي نور علی نور رڼا دا علی نورن په بل رڼا باندې رڼا د اعمال پر رڼا د عقیده باندې یو معنی یو معنی دار چې نه دا بس د تکرار د کثرت د پاره دی بس ډیر رڼاګانی دي نو یهد الله لنوره الله تعالی هدایت کوي رڼا خپل تا هغه رڼا پزړونو د مدعوینو کې دا من یشاء وغچ اراده او هغه چاته چې اراده وکي ويضرب الله الامثال او بیان الله تعالی مثال نه للناس خلقتا والله بكل شيء علیم الله تعالی پاره یو څه باندې پوهه فی بیوتن اے دا رڼاګانې په کم ځای کې فی بیوتن دا د الله په کورونو کې دا رڼا خو اصل د مؤمن په ځړه کې خو چې جمعات کې بیا ډیر ډیر دغه کېږي ښکار کېږي یا فی بیوتن معنا بعض وای دا رڼا والا خلق فی بیوتن په کورونو د الله کې وی جمعاتونو کې وی هغه کورونه اذن الله چې حکم کړی دی الله تعالی ان ترفع ان تعظم چې دا غي تعظیم بیان کړی شي چې دا غي تعظیم وکړي شي د جمعات تعظیم بته کنه پوه شئ جمعات په تعظیم کې خیال به ساتي صفائی به ساتي ويذكر فيها اسمه او یاد دې چې پاره کې نوم د الله تعالی دغه جمعاتونو کې وي یسبح له فیها بالعدو والآصال پاکي بیان الله تعالی لره فیها پدې کې بالغدو په وخت د سبا کې والآصال او په وخت د بیګا کې سو کې بیان نه پاکي رجال دا سړی دي لا تلهیهم سړو کې چونکه دا داعیان زیات دي کې سړی یاد یعنی په خدو کې موږ داته لا تلهیهم چې نه غافل کوي دوی لاره تجارت تجارت ولا بیع او نه خرڅول نه اخستل او نه خرڅول عن ذکر الله د ذکر د الله تعالی نه خاص الله ته متوجی خلق و اقام الصلاه او پابندی د منځ و ایتاء الزکات او سکه رکا زکات ور کوي دا کارونه کوي و یخافون یوما یریګ دا اورزنا تتقلب فيه القلوب والابصار چې ګډ وډ بشي پاغه کې زړونه او سترګې هغه ورځ نه دی یریږي دغه خلکو ته الله تعالی دا نور ورکړي ښا لیجزیهم الله دې لپاره چې بدله ورکړي الله تعالی دوی ته بشارت ته احسن ما عملو کې استداغه چې دوی عمل کړي دي و یزیدهم او زیات کې دوی لره من فضل دې فضل خپلنا والله یرزق من یشاء الله تعالی روزي ورکړي هغه چاته چې رضا یو شي بغیر حساب بغیر د حساب نه والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه اوس د کافر د عمل مثال ته بیانې د کافر د عمل څه مثال دی دا غي مثال دار الله وی دا اوس د کافر مثال بیانې د کافر مثال څنګه دی نو د کافر مثال دا څه دی الله تعالی بیانې چې د هغه د اعمالو څه مثال دی اول د هغه د اعمالو مثال بیانې داغه اعمال خسته خسته بعض وخت سره وي یار دی باندې بہت فائدہ ملاو شي الله وینا دا په شکل د سراب باندې دی سراب هغه د شګو شګي ګل وته وای شګي دغه ورته وای د غاسین د شګو سین وته خلق وای هغه په دشت کې لری ښکاری سلوي کو وبدي نو بس هغه تاغه سره رواني رواني ځو ماته ملاو شي چې لار شي سني الله وی دغه شان ته د کافر اعمال دي د خپل اعمال پس کله کله روان یو جو کراغلی چې ما کوم ډیر کارونه کړی لیکن چې کله ورسیږي چونکه عقیده نشته ده نو ما تاسو ته ویلی عمل صالحه بغیر د عقیدی صحیحه نه نقبلیږي نو بس د اسم نشته ده نو هغه مثال اول دغه مثال بیانوي والذین کفروا اعمالهم کسان چې کافران دي عملونه دا وی کسرا بن پشان دا غشګو د سیندي بقیعت په دشت کې هغه په دشت کې وی کنه یحسبه الظمآنون ګمان کوي پاغي باندې تګې سړې ما اند اوبو اے تګې سړې په دې اوبو ګمان کوي چې ردا او پدی ښا عام سړې ته نه ګمان کوي خو تګې خو بیا ډېری کنه هغه دغه ته وچاوي چې دوا دوسو کې یوګي ته چاوي وي څلور مړی پوه شئ هغه غریب دارک ځکه سوچ هغه طرف دی کنه یحسبه الظمآن او ایکو غریب کې ویل د معنی ته بنو چای کې یحسبه الظمآن ما نو ګمان کوي دې په دې تګه سړې په دې باندې دوبو حتا تر دې پورې اذا جاءه کله چې را اورسیږي دې دیتا لم یجده شیئا نو انمو می دغه خوا کې هیڅ شی اے دغه دغه هیڅ شی نشته ووجد الله عنده او اومی الله تعالی دغه ځای کې کم ځای کې دغه شبو سین خوا کې نه مطلب دی خپل د دوه خدا سره یو مثال دی کنه هغه خپل عمل خوا کې دې چې کوم عمل ته خوشاله دو ال تبصر په الله دې د عمل بني فوفاه حسابه نو پورا بکی دل را حساب ددو عذاب ددو عذاب بوله ورکی والله سریع الحساب الله تعالی ذر حساب کوونکې دی او کا ظلمات فی بحر یا بل مثال ګور اوس دا بل مثال ورکي او کا ظلمات یا مثال او مثله مثال دغه کا ظلمات پشان دا غتیارو د فی بحر پاغه سمندر کې تیاری دی په دریاب کې لجین چغډیر څه چیرې لکه ګړید دی ډونګې وته مونږ وایو کنه ها ګړید دی جوار دی پوښوي لجین چې ډیر جوار دی یغشاه موجن د دې کافر مثال دی چې دې چا سمندر ته غورځولې تیری دی باز د دینه پورته د بازونا اذا اخرج يده کله چې راو باسی دی لاس خپل لم یکد یراها نو نږدې نه لکه د خپل لاس ویني تیارو کې د ډوب را ډوب دی ها څنګه د دومره تیاری چرته وي نه دومره تیاری په دې کې شته کنه یو تیارو په دې کې د کفر او د شرک ده یو تیارو په دکې د بدو اعمالو ده یو تیارو په دکې د اتباع باطل ده چې بل باطل کافر پس شاته روان دي کنه ٹھیک شو نو دا د پاسه یو چا پابیا بل چا پابیا بل پوه شو کنه نو د شرک په سمندر کې ډوب دی پوښي بیا په د خواهش چپر غلی دا بیا د هغه د پاسه د بد اعمالو چپر د هغه د پاسه تور وریزم ولاړو هغه تور وریز بیا څوک ته هغه دغه مطبوع دی هغه کافر چې دی بل پس روان دی هغه د هغه وسره نو د سلو روزاینو کې چې دی پټی ته ته هدایت شي اذا اخرج يده والله وي بل ته خو شیخ پرې چې دی او ویني ځان نه ویني لم یکد یراها کده دا لاس راو باسي کنه خپل لاس ورته نخکاره کیږي نو د دنه ځان هیر دی زب ورته سره آیات شم مطلب دا ځان ته هیر دی د ما سو لم یکد یراها نو هرګه نه د نږدې چې دی او ویني دی لاس لرا ومن لم یجعل او محمد ابن او ابي ابن كعب وي وي دا د سلورو تیارو ته اشاره ده په دنیا کې د ظلمت ته نو په قبر کې ظلمت ته نو په حشر کې ظلمت ته نو بیا په اخر کې په اور کې الته بیا تیار ده چا چا پیر تیاری دی په دنیا کې دې په تیار کې نو په قبر کې بم تیاری نو په حشر کې به تم تیاری نو په جهنم کې بم بیا تیاری نو دا سلور تیرو طرف ته اشاره ده ومن لم يجعل الله له نورا هغه څوک چې الله هغه رڼا ورنکي فما له من نور نو نشته هغه لره کما رڼا بیا وسنه نه چې اسلام ته الله پاک هدایت نکي نو بیا بدا په کفر کې پروت نو دا تر دې پورې دا درې مثالونه اوس د دې مثالونو نه پس دلایل عقلیه رته نور د پاره چې نور الله ورکي الم ترى تقولنا ان الله يسبح له من في السماوات والارض چې پاکي بیان الله تعالی لرا هغه چې په مالونو کې دي هغه چې په ځمو کې دي ورطيرو او هغه مارغان صافاتن خورون کې د وزرو کلن قد علم صلاته هر یو د دې مارغانو نه د دې مکه او اسمان د مخلوق نه کلن دا ټول چې دی قد علم صلاته یقینا پوهه دی الله تعالی په موږ دا غیبانه او تسبیحه او په پاکي بیان او دا غیبانه الله وی ماته علم شته چې ما پاکي بیانې والله علیم بما یفعلون الله تعالی پوهه دی پاک سبحان ته دی عمل کارونه کوي ولله ملک السماوات والارض دویم دلیل د تصرف خاص الله لپاره بادشاہی د اسمانونو او د زمکو دا و الی الله المسیر الله تعالی لپاره ګرځیدل دی الله ته ګرځیدل دی علم تر ان الله یذ سحابن دریم دلیل اخاف علم تر ایت ګورنه ان الله یجی صحابا چې یقینا الله تعالی شری وریا دلرا ثم یؤلف بینه بیا جوړه خراولی په میان داغی کې یو ځای کې یو بل ترا ثم یجعله رکاما بیا وګرځي لاندې باندې فتر الودق نو تب ویني غټ ساس کې د باران یخرج تراوزی من خلاله د میان داغه وریا دنا وینزل من السماء او راوری الله تعالی د برنا من جبال دا اغا من جبال من صحاب کل جبال دا اغا وریت چې پشان د غرونو دي فیها می فیها او په دې اسمان کې په دې بار طرف کې من بردن د غلینا غلی وته وای تاسو کنه دا اغینا فیصيب به نو رسی الله تعالی دا غلی من اغا چاته یشاء او چې را دیو شي ويصرفه او اړی عم من دا اغا چانه یشاء او چې را دیو شي یکاد سنا برقه نزدې ده سنا برقه ها هغه چمک د پړق د اسمان د اسمان هغه پړق څه دی هغه نږدې دی یذهب بالابصار چې اوس نظرونه دومره تیز رڼا ده ښا الله تعالی وی یقلب الله الليل بل دلیل ګورا اړی الله تعالی شپې او نهار او ورځې ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار یقینا پدې کې لعبرۃ عبرت لاولی الابصار د پاره د خاوندان د بصیرت او د عقل والله خلق کل دابه بل دلیل ها الله تعالی پیدا کړ د هر یو زنده سر مما اند ابونا فمنهم بعد داغینا من اغد یمشي علی بطنی چې ګرځي په خېټه خپل باندې په ګډه باندې لکه مار ومنهم بعد دین من اغد یمشي علی رجلین چې ګرځي په دوه خپل باندې لکه تو ومنهم بعد دین من اغد یمشي علی اربع چې ګرځي په څلور خپل باندې اوس سالور دا خو بعد ډیر شي دی لکه هغه دغه شوب لا پکې لاس خدای خبر سم راخ پی دي نو دا خو یاد نکړل دا ځکه یاد نکړل چې هغه چې ګرځیدو پټن کې استعمالي ګنو له سالور نه زیات نه استعمالي ګي ها يمشي ها و يخلق الله ما يشاء پیدا کوي الله تعالی غ چې را دی وشي ان الله على كل شيء قدير یقین الله تعالی پاره اوس باندې قدرت لرون کړي لقد انزلنا آیات مبینات الله و یقینا موږ نازل کړی دي آیاتنا واضح بیانون کې د احکاماتو